یاد ولرئ د اقرا اسلامی کیسټ مرکز د قصخانی بازار شاته کباړی بازار پیښور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله سبحانه وتعالى هغه فرمایلی دی چې کلا یقینا خبر دادا او یا تکذیب د آخرت نه ده پکار بلران علی قلوبهم زنګ راوسته دې د دې ډیرو خلکو په زړونو باندې ماکان یکسبون غلط عملونو د دیو بد عملونو د دیو په زړه باندې زنګ راوسته زنګ زنګ تور داغه په لګاولې ده نو قانون دا ده چې کله دنیا کې د سړي زړه د رب العالمین په زنګ کې پاتې شو پرده پراله او د خپل الله نه خبر نشو نو جزاء من جنس العمل وی لکه پرون من بیان کړه دا وقوف په باره کې د ودریدو په باره کې خبره بیان کړه دی باندې سوچ وکړئ دا ډول لکشانه متوجي کې دی خبره تا امام مالک رحمه الله ویل دي چې د قیامت پر ورځ باندې با ایمان والا خپل الله اینی هغه مؤمنان چې دایو پسرونه کې د الله لیواله عظمت او محبت پروت دی دیوبا الله ته ګوري پرده بمنځ کې نه یلتا او هغه بندگان چې هغه دنیا کې الله باندې کفر کړی دی ایمان د ایزونه کې نشتا دنیا کې زړه په پرده کې دی نو الله رب العالمین باغیو په پرده کې کې محجوب به کې پرده به تواشي د الله د دار نه به محروم شي نو قاعده دا دا کله کې د زړه په دنیا کې د الله نه په پرده کې او هغه د ونه پیژاندا د هغه ذات د عظمت نه خبر نشولې نو قیامت کې یقینا تا تب پرده والے کیږي اے انسان تب په پرده کې د الله نه باندې خبرېږي الته هما داغه د جمال او د خایس نه د الله د دیدار او د محبت نه با الته هم خبر نشي او که دنیا کې د ازره اے ایمان والو اے انسانانو استادو چرته د الله د محبت نه ډک شو داغه د عظمت نه پرده نه وا استاد زړه د الله په مابین کې پرده نه وا وحشت نو هغه جداواله نو نو دا په قیامت کې به بیل را کار شي د الله رب العالمین مخامخ و بندگان ولاړی او داغه مختب ګوري وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره باز مخونه به په دغه ورځ باندې تر تازه دا چې تک سپین باوړې دلی مزیدار الى ربها ناظره او خپل د الله مختبه ګوري دا به څومره لوی منقبت ولا بندگانې په دې سوچ وکړي چې د خپل الله ملمانه شي او دا غم مخته ګوري او هغه ول ملمستوب ور کوي او هغه د عرش د سوري د لاندې کوي او هغه خپل ځان تر وړاندې کوي دا ډېر لوی خبره ده تاسو او تاسو شو نه کوه ډیر درنه خبره ده دا خبره چې یو انسان د قیامت پر ورځ خپل الله ته وګوري لکه څنګه چې دا ډیر لوی خبره ده چې د خپل الله نه سره محروم شي نو دنیا کې کزرم په پرده کې او آخرت کې په پرده کې ک دنیا کې د ازره شرط د الله نه په پرده کې نشو نو قیامت کې به د الله دیدار به کی دي کوم به تفاوت دی بندگانو کې د چا زړه په پرده کې لګ دی د چا ډیر دی د دې د وجنه بعضی بندگان به داسي جنت کې چې الله رب العالمین ته بګوري غدوتن وعشیه د ورځې د وزره سار مازیګر او عام بندگان مؤمنان به اخته کې یو پر ملاقات کوي د الله یو جمعه بل جمعه دا ولې دا تفاوت دی ځکه چې دنیا کې دا فرق وو ړونه کې فرق ورونه کې چا الله په خپل باندې دنیا کې لیدو او چا نه لیدو د چا اړه کې پرده ډیر و او د چا پرده کم و او د چا بالکل نه و نو ما دا خبره بیانوله دا مې شروع کړې و دې تمنګ را رسیدلی چې زړه دا ملک الاعضاء دی کې خسته صفاتونه راوستل دا پکار دي ټول بدن به دروغي او کبد صفاتونه دې کرال نو ټول بدن به نه جوړي دا خبره شروع وه په اخره کې موږ دا یو خبره وکړه چې د دې ټولو ګنده صفاتونو نه کتا سو غواړي چې زړه پاک شي او دا غواړي چې ټول خسته صفاتونه ایمانی دا پزړه کې راشي او دا غي د وجنه د انسان زندگی الله رب العالمین جوړه کی نو هغه یو صفت پیدا کول دی یو صفت هغه ضروری دی هغه دا دی هغه امتلاء القلب من عظمت الرب جل جلاله هغه دا دی چې مؤمن استاد زړه د الله عز وجل د عظمت نه د لیوال نه ډک شي کدا زړه چرته زمنګ او تاسو د رب العالمین د لیوال نه ډک شي دی باندې کې لګایتونه حدیثونه ته وګورئ چې د زړه زمنګ او تاسو له حرکت په کې الله پیدا کی کچرته د زړه د الله د عظمت نه ډک شو نبیبا د ګناه پر خدل انتهایی اسان شي د وړو وړو خبرو پرې خدل به انتهایی آسان او عبادت او طاعت د الله رب العالمین به ډیر آسان شي د بشر هغه قول تاسو ته ما مخکې ویلو بشر رحمه الله هغه فرمایلی دی لو فکر الناس فی عظمت الله ما عصوه دې ټکی ته لګو ګورئ لو فکر الناس کچر د انسانان سوچو کې فی عظمت الله د الله رب العالمین په لیواله کې نما عصوه دی به دا غنا فرمانی به ونه کې عظمت نه خالی شي الله باندې پروا نه بي پروايي شي او ګناه سړي ته مخامخ شي شهوت په سړي باندې غالب شي شیطان دلته وسوسه ورواچي او ګناه لذت او تخکاری او د دې چې کومه لوی سزا ده او د الله رب العالمین عظمت او داغه نه حیا هغه غایب شي دړنه نشته سره په ګناه ور ودانګي به کسره مؤمنی بیت او تنگ عظمت را پښې چې لګه دا ما څه وکړه د دون لوی الله مخامخ ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم نبی الله رايت زر استغفار وړ چې الله بد کارو شو زه ته مې وکړه ګور استا مخامخ ما دا کار کاوه دا مې ولې کاوه سمره چې دا عظمت به وي هغه مر سره په ګناه باندې ډیر پښیمان وي او سمره چې دا عظمت کمی سره لکشانه پښیمان وي هلکه ګناه مې وکړه صحابه کرامو دا حال د الله نه فرمانی ګناه به تدا څخکار کېدل لکه غر چې داغي په دې سټ باندې پروتي او مؤمن سره وې د ګناه په مقابله کې دا سیوی عبد الله بن مسعود فرمایي لکه غر چې په سر ده او منافق دا څه دی لکه مچې په پوزا ناشته ویلو زو مخکې نه دا ویلو دا روایت هغه درې صحابه چې د تبوک د غزانه پاتې شیو نو ضاقت عليهم الارض بما رحبت زمکه په تنگ شوی و دا ولی ځکه دې ته پته و دا الله دی والي او تمامو دې خبره ته فکر وکړئ کله چې عظمت در رب العالمین په ذکر راشي د الله رب العالمین لیواله راشي نبی په دغه وخت کې ګناه پرې خدل آسان نیکی کول آسان او چې د الله عظمت نه د ازره خالیو نه په دې وخت کې د ګناه پرې خدل ډیر ګران کار دی ځکه ګناه یو خپل لذت او مزه لري یو مخامخ حاضر ده یو شیطان اوس وساچي یو نفس یې غواړي کله چې د الله عظمت دې پزړه کې نو داګه نه بسره څنګه بچي ډیره ګرانه خبره دې سره غخکارا نقد ګناه مزیدار هغه دې پری دي دا ال کیږي چې د بره د لوی الله د عرش مالک عظمت دې سره کې راشي نبي وته ګورته چې داګه پرې خدل څنګه اسان دي دغه ګناه او دا نیکی کول به څومره اساني د تهجد تر پاتېدل به څومره اسانه خبره ده به د جمع پابندي څومره اسانه ده د الله ذکر طرف ته به ترغیب تاجت نشته چې مولا دې پاتې او تاسو دې ترغیب درکې چې لکه وذكر الله طالب خپل خوان درکې به خپل مذهب درکې دې ترغیب ته به اجت نشته چې څوک تعالی ترغیب درکې مغناطیس دنه موجود شه مغناطیس چې موجود دی هغه به دا شي نه خپل راکاږي دی مغناطیس کې دا کمال لري چې دا بدول د کور کوي او نیکی چې دا غزان تر راکاږي خسته صفات دی خو راکاږي او د الله نه فرمانه له دې کور کوي به دا مغناطیس چې د نظر کې موجود شو د دې د وجنه دوه خبرې وسوه وره یو الله سبحانه و تعالی د هغه چا سونه بدی بیان کړی دا عیب ویل دی چې د کوم انسانانو زړونه د الله سبحانه و تعالی د عظمت نه خالی دي داغه د وقار نه خالی دي داغه د جمال او د کمال نه خالی دي داغي په باره کې قران کریم سم روایتونه بیان کړی دي ډیر شی آیاتونه دي او دغه خبره دا چې انبیاء علیهم السلام الله چې مکلف کړی دی الله اولی او تویل دي نه د کومه خبره دعوت او خدای چې داخل پتا کوي الله عز وجل دا هغه چا بدی فرمایلی دا چې د کوم انسانانو زړونه د الله د وقار او د عظمت نه خالي دي مختلف آیات نوح علیه الصلاۃ والسلام ته الله دا دعوت ورکړه چې قوم ته دسی وایا او دا وعید او دا بدی نوح علیہ السلام د خپل قوم بیان کړی دا نو د دې امت د کافرانو د مشرکین د پاره هم دا نو د فاسقانو د پاره هم دا نظم عزتمند او د دین سره سه حصہ دا وعید منګ او تاسو ته هم شامل دی مالکم لا ترجون لله وقارا زموږ زونه کې څونه وقار د رب العالمین دی څومره تعظیم دی سمر ادب دې سلف ته وګورئ اغي وبد الله رب العالمین نم ناخست په داسې مقام کې چې کم ځای کې بغندګي وا یو ځای کې به دا یو حیوان نوم واخستو چې حیوان با ذلیل نه په هغه ځای کې به قریبا د الله نوم ناخستو ولی وای دا د الله د وقار خلاف ده چې موږ د حیوان ذلیل نوم واخلو او خوا کې د صد الله رب العالمین نوم والو دي ته لیکي دي شي وقار فی قلوب المؤمنین د ایمان والا په زړه کې دا وقار دی به رسو ته د وقار چل ورکي چې وقار څنګه پیدا کیږي د سړي بزره کې هغه دا دی چې د الله کائناتو کې سوچ وکړي کون تلل شي کتاب مفتوح تلل شي هغه کې وګورئ چې الله سونه لوی ذات دی علم ترو اے خلق تاسو نه ګورئ کیف خلق الله سبع سماوات طباقا الله رب العالمین دا و اسمانونه پیدا کړی د یو د بل د پاسه خپل ځان ته دی ګور اے بندا چې الله عزوجل ته څنګه پیدا کړی وي مخکې نطفه وي او بیا علاقه د نه جوړ شو مزګه د نه جوړ شو انسان د نه جوړ کو روح در کې واچو ماشي مې راويستلې په غلار باندې او به پیس باندې نه پوي د عقل در کې نو تر دې چې عقل یې دل درکا نخبره حقارت تاسو په کوالي ته دی ګور نو تاسو به د الله لیواله معلوم شي شعیب علیہ السلام پر قوم ته دا سویلو تاسو جوړ کړی دی الله اخوا د شاګانو نه غورځول شوی د زهرین معنی خو دل درځي کنه زهرین په لغت د عربی کې دی توای الشیء الذي لا يعبأ به لا يبالى به هغه شی توای چې خلک په باک نه کوي معمولی غون ته تاپه شي الکه شاته گزار کوي معمولی شی چې وی کنه په کوټه کې دی واچو مېش به مت نه ګوره دوه مېشتې پس به چرته راوځي چې لکه دا چی شي به به گزار کیسته ورته به گزار کی دي ته زهري وای قیمتي شی چې خلک مخه تک دي قیمتي شی چې خلک جب کې شي لاس به د پاسه د شي دي اور وخت ته ګوري چې د کرانه ضایع نشي نو تاسو هم د الله صدا ما مله کولې دا واتخذتم وراءکم زهري په الله هیڅ پروا نشته هغه تاسو ته معمولی ذات کار کیږي هغه تاسو د ټوک ښکار کیږي او وړي خبره ذات تاسو ته ښکار کیږي دا کته وګوره دا د عام مشرکین د کفارو د مجرمینو او د عام بندگانو دا مرض دی لک خلق به داسي چې الله باندې ایو پروا کوي الله ته دې ځات کوي الله سبحانه وتعالى زکه دام فرمایلی دی مونږ ته چې قیامت کې ګورا تاسو به دا ارمان کوئ چې چرته الله تم توبې وینیستره او دا مونږ نه پیژاندو ان تقول نفس وای به یو نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله اے افسوس چې ما څومره کوتای کړی دا رب العالمین تبارک یا حسرتا بیا ته وګوره یا حسرتا افسوس دې ما لرا علی ما فرطت فی جنب الله چې ما څومره کوتای کړی دا د الله رب العالمین تبارک داغه د عظمت په باره کې چې هغه څومره لوی ذات او موږ ته څونه وړې خبرې ښکاره کېدلې یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله وان كنت لمن الساخرین او دا خبرې خو ما ته ټوکې ښکاره کېدلې به بداوای با په جهنم کې خامخا زیوی آیا نشته په جهنم کې متوا زید وسیدل د متکبرانو د هغه چا چې ځان یې ګڼل دی د الله نه وکان الکافر علی ربه ظهیرا الله فرمای دا کافر چې په الله باندې ظهیر دی کې د درې تفسیر دی یو معنا دا ده چې دی کافر الله شاته گذار کړی دی وکان الکافر علی ربه الله رب العالمین ته اشاره راولې دا یو تفسیر پکې دا دی اشارتن تفسیر دی دا ظاهری تفسیر دی آیت بیل ودا د کافر صفت دی چې الله تشار اړای د مؤمن سړي به دا صفت نه چې خپل رب تشار واړی بلکې مؤمن سړی به د خپل الله وقار داغه د عظمت او داغه د جلال او د جمال کوشش کوي چې د پزره کې به موجود وي او د دې د ډیرواله کوشش وکړي الله فرمای ما دا رسول الله ولېګو ان ارسلناک شاهدا تعذروه نصرت توای توقروه وقار او ادب توای د الله سبحانه و تعالی ادب وکي ادب د رب العالمین په خلق کې پکار دی ادب په عمل باندې پکار دی او په زړه کې هم دغه تعظیم او احترام پکار دی په دې سره زړه باندېږي په دې باندې زړه کې استکیږي دې باندې انسان هغه کمالات ته رسیږي چې د تصور کې به هغه ناراضي دونه کمالات ته الله موږ تاسو په دې خبره رسي کله چې زمونږ زړه يم تلئ من عظمت الله چې زمونږ زړه د الله د لیواد نه کله ډک شي دې خبره ته ګوره یو روایت کې راغلي دي وې داوود علیه السلام ته الله رب العالمین دا فرمایلی و چې ما وسعنی السماوات والارض اسمانونه او زمکه چې دي هغه کې زنه ځایګه ما ذکر رب العالمین ډیر لوی دی اسمان او زمکه هغه په نسبت باندې واړه دي او انما يسعني قلب عبدي المؤمن لیکن د مؤمن په زړه کې زما عظمت راځي دا غزړه د الله د لیوال نه ډکی ذات بر په عرش دی لیکن دا زړه د الله د عظمت نه ډکی د دې د وجه د بندگانو کې فرق دی ګورا د چا زړه د الله د عظمت نه ډیر ډک دی دا د الله په نسبت باندې د شلوی دی لکه د ته چې څنګه الله لوی ښکار کوي او د چا په زړه کې الله باندې پروا نشته نه الله په هغه پروا نشته دا د حدیث نه زویا ما نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی صحیح حدیث وای من سره ان يعلم ما لله عنده فليعلم ما لله عنده من سره ان يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده نبی علیہ السلام فرمایي که څوک په دې خبره خوشحالي کی چې زما به الله په دې باندې څونه مرتبه لکه زه به الله د څنګه ښکار کېږم زه به الله باندې څه قدر او قیمت لرم کنه به لرم وای فلیعلم ما لله عنده په دې خبره ته پوهه کزان چې د الله سونه قدر د ستا په نسبانه کستا په زړه کې د الله چرته قدرې هغه د تلیخ کار کیږي داغه حکم د تلیخ کار کیږي داغه کتاب د تلیخ کار کیږي داغه دین د تلیخ کار کیږي نو ته پوهه شې چې تبم دغه شان د الله په نسبت او کتاب الله پروا نشته دی داغه امر ما تول او یا پاغي عمل کول تا ته د دوه پیسو په مقدار نه ښکار کیږي نو تبم د الله په نزد دغه شان سپکه دي د وجنه انبیا او چت خلق دي دي د وجنه صحابه غټ خلکو زکه چې داغي زرونه کې د الله عظمت هغه او رستانو خلکو کې د دې خبرې ماده کمه ده د دې د وجنه درجه هم کمې دي ولې ځکه د دې په الله پروا نه الله رب عزت به پای باندې پروا نه لري قانون دا دی کنه تا ته که زخه کار کیم ته ما ته کار کوي او چې زه تا ته سپک کار کوي مزما زره کې څنګه ستالي واله راشي نو من الله ته الله خخ کار کوي د الله په نسبت موږ چته مرتبه لرو کله کز موږ زرونه کې د رب العالمین عظمت او لیواله او دا ځان کې پیدا کول پکار دی د دې د وجنه محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام چې الله رسول وګرځاو او اول وحي او توکل نو دا موضوع ولا ورکړه زموږ د تقاریر موضوع به سي هر تقریر کې د رسول الله سم دا موضوع او دا غي متعلقات هغه بیان ولا الله ولا دا موضوع ورکړي و یا ایه المدثر یا مسړیا چې تاسو صادر بازار کړی دی قومه ودرېګا وکبره تکبیرا ازما پیغمبر د الله لیواله وای په لیواله ویل سره هغه به داسې تکبیر به ویو اسې به ذکر کاوه الله اکبر الله اکبر په منځ کې به ویو او په خپل بیانات او تقاریر کې همیشه داغه طریقه دا و چې د الله سبحانه و تعالی د عظمت نه به د خلکو لونه ډکول د دې د وجه نه څوک به چې داغه بیان ته کېناسته ناشنا اثر به پکې دا وسید ابن حزیر وای و درې ټیمونه دي که ذکر ته پاږي کې مرشوي وي نو ما ته پته وي چې زه یقیني جنتی ما ځکه زمون د رب داسې کیفیت جوړې د پاغه وخت کې په درې ټیمونو کې کچرتا ما باندې الله مرګ راوسته وي نو مزه یقیني جنتی وي یو عند خطبه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کله چې محمد رسول الله بیان کاوه نو په هغه وخت کې بس موږ زړونه د الله د عظمت نه دغه د محبت او د جلال او د جمال نه دونه ډک شلو چې ګویا کې الله موږ تخکاره کی جنت او جهنم را تخکاره کی دی وخت کې چرته په موږ مرګ راغله سیده جنت دیمه په هغه ټیم کې چې کله زه د جنازې په سر روان شم نو مړ چې وشو دی وخت چې زه روان یم نو ما ټول ذهن په دې کې استعماليږي چې را دا سره څنګه مړ او د دو دا روح ملائک به څنګه باخسته وي او وس به په کومه طریقه دا روح به بار رواني او د قبر کې به د څه ټول فکر استهزار د اخرت نو دا زړه سم ډک شوی دی وخت کې نو کبه دې ټیم کې زمړ شوی او دریم په وخت د قران کریم کې چې زو د رب العالمین کتاب راواله ما او قران ته کې نه منو کبه دې ټیم کې په ما باندې مر راشي نزبا من اهل الجنه ما ول ذکر زرونه په دې وخت کې زمونږه د الله د عظمت نه دغه د محبت او د جلال او د جمال نه ډکیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خطبه ویلا په دی وجه دا د دې عذاب لایق دی چې په دې خله کې ماته پړي ورننه استل شي او لاندې دی وستل شي ټول کلک وتړل شي ولا یثق وثاق واحد دا چې وتړل شي چې دا چې تړل بل څوک کولای نشي وجه دا وا چې د دې انسان د الله په عظمت باندې ایمان نو لا یؤمن بالله العظیم الله سبحانه وتعالى دا عظمت خپل پیش کړی دی قران کریم کې په ډیر آیتونو کې فرمایي الله دون لوی دی د دې ټولو کائناتو نه لوی دی دا ټول کائنات دغه په نسبت باندې ډیر واړه دي کته د الله عظمت پیژنې په دې طریقه د کون کې فکر وکړي چې دا رب العالمین پیدا کړو دغه په نسبت باندې د ذری په مقدار هم نه دی یو روایت سندن په کې بعض علماو کلام کړي بعض ته صحیح ویل دي یو صحابي عربي راغی او یا رسول الله باران نکیږي جعل عيال ونهكت الاموال ونهكت الاموال تکلیف ده نو د الله نه د باران دعا وکړه فإنا نستشفع بالله عليك الله شفارسي کو تا ته ونستشفعك الى الله او تا الله ته شفارسي کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره چې واورې دا وی فرمایل چې دا خبره مکوا وای حقا شان الله عظیم د الله شان چې دا ډیر لوی دی الله رب عزت شفارسی کیږي مخلوق ته نه شفارسی کو کمزورې وي الله چاته شفارسونه نه کوي پیغمبران ته نه کوي بل چاته نه کوي بل الله چاته شفارس نه کوي اتدري ته پويږي چې الله شان څومره لوی دی الله رب العالمین چې دی وې د عرش لپاسه دی د عرش او د عرش د دې لکه قبه د قبه په شکل د په اسمانونو د پاسه او الله سبحانه و تعالی د هغه د پاسه دی و انه لیئت اتی تر رحله او دا عرش د الله داسې چغاره کوي لکه یو پالان چې پاغي کې سره سور شي او هغه پالان داسې خوځيږي او چغاره کوي د الله رب العالمین دی عرش ته محتاج نه دی لیکن داغه د عظمت نه د عرش دونه متاثر دی یو حدیث کې راغلی دی د الله عظمت نبی رسول الله داسې بیاناوه فرمایلی دی چې دا د دې جنت د اسمانه پورې دا 1500 کاله مزل له به په دې بل اسمان کې 1500 کاله مزل له به پاغې نه په بل 1500 کاله د همدې پسې ورزه په بل اسمان کې 1500 کاله مزل له و اسمانونه دا به د کرسی د الله په نسبت باندې هغه داسې واړه دي که حلقه فی فلات لکه یو حلقه چې واچول شي یو بنگړی په یو صحرا کې دي ته فکر وکا یو بنگړی واچو په صحرا کې دا وسونه وړوي نه بخکاره کی نو د الله کرسي دونه غټه ده چې دا و اسمانونه دای په نسبت باندې اسی واړه کار کوي او به دا کو او به دا کرسی د الله سبحانه و تعالی د عرش په نسبت باندې هغه داسې وړه ده که حلقه فی فلات لکه یو حلقه په صحرا کې اول عرش لا يقدر قدره الا الله داغه قدر خو صرف رب العالمین ته معلوم دی داغه شان څومره دی د دې وجه نه قران کریم کې الله داغه په صفت کې وایي الله لا اله الا هو رب العرش العظیم الله ذات دی چې د عظیم عرش مالک دی د عظیم الله لوی دی عرش هم لوی دی چې هغه موږ په ذهن کې نشو راګر دا سمون الله دونه غټ پیدا کړی دي چې چا نه دي معلوم کړی چې د دې سر کم زه تر رسیدل دی دومره غټ مخلوق الله دا پیدا کړی دی په دې کې دا ستوري دونه ډیر ودرولې دي د دې ستورو ډیر والي وګورئ چا چې دې صحراونه ته سره راشي علاقه د ستوري څونه ډیر کار کوي او دا څنګه ځانان اوس په دې الله ته باندې معلومه یغه الله ته ورواچی په هغه باندې ستورو تصویرونه دي کې راشي چې بر اسمان کې څومره ستوري دي ټول وته نخ کار کوي بعضي نو مخکې دا لیکلو وای په اسمان کې یو لک میلیون مجرد یو لک یو لک میلیون مجرد یو میلیون لس لکوي وای په اسمان کې یو لک میلیون مجرد مجره هغه زه ته چې پای کې نور ډیر ستوري راجمعي او په هر مجره کې یو لک میلیون ستوري دي دا ته حساب ولګوا په اسمان کې یو لاک میلیونه مجری دي او په هر مجره کې الله سبحانه و تعالی یو لاک میلیونه ستوري پیدا کړی دي دا چې د وسنو سندانانو اسی حساب کړی دی اندازې لګول دا نو هغه ته دا ښکار شي دي ګنې ډیر ستوري وس مکتشف کیږي رست رست راوځي الله عزوجل لپاره پیدا کړی دي بلکې بعض دا ویلي دي چې الله سبحانه و تعالی په اسمان کې دومره ډیر ستوري پیدا کړی دي کعدد الرمال لکه په دې ځمکه کې څونه شګي دي او په دې دیوالونو کې څونه شګي او ذرات استعمال شوی دي دا ټول چې حساب کې چې دا څومره وي د دینه ستوري زیات دي په اسمانونو کې الله پیدا کړی ته د الله د طاقت ته وره موږ ته په لوګ څخه کار کیږي فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون موږ ته لږ څخه کاری او څه چې موږ ته نه ښکاري غډي زیات دي زمونږ علم کې چې دغه لوګ غوندې دون دي او زمونږ د علم چې سبا هر دی هغه ډیر لوی لوی عالمونه دي دي د وجه د الله سنم دی رب العالمین رب العالمین معنی دا ده کنه هغه ذات چې د ټول عالمونو د ستورو عالم بیل د سپوږمۍ عالم بیل د نر عالم بیل د اسمانونو عالمونه بیل د عرش عالم بیل د کرسي عالم بیل د حیواناتو نباتاتو عالمونه د زمکي عالم د وبو او د مایعات قسمه قسم علمونه الله پیدا کړی په حیواناتو کې به سو سو علم دي چې څو زر علم یادې څو کتل سو یادې دمر علمونه یو روایت کې زر علم راغلي دي دمر علمونه الله پیدا کړی دی او په هغه کې غان غان حیوانات پیدا کړی او غیر رزقونه ورکړي ځمن الله دمر لوی دی دون غټ کائنات پیدا کړی دي د ملائکه عالم تلار شاه یو صحیح حدیث کې راغلی ځاګر روایتونه هم چې کوم صحیح حدیثونه د سند په لحاظ باندې نبی رسول الله فرمای ان الله اذن لي الله ما ته اجازه راکړه چې ته د خپل امت ته د یو ملائک په باره کې تذکرہ وکا نو الله ما ته فرمایل چې یو ملائک دی او هغه دومره غټ دی چې خپې د هغه لاندې زمکه ته رسیدلی و مې زمکه ته او سره بر تل دې تل تل تر عاش تر رسیدلی وهو منثن تحت العرش او دا سره د عرش دلاندې شوی دی او داغه په وګو باندې الله عرش پسته دی یو پکې هغه دی او نور درې ملائک نور دي څلور ملائکو په شابه الله سبحانه و تعالی د عرش چولې دی وسو سلور ملائکو پشابن عرش دی د قیامت پر ورځ باندې به الله اته جوړ کی و يحمل عرش ربک فوقهم يوم اذن ثمانيه د قیامت پر ورځ باندې به اته ملائکه هغه به عرش باري الله سبحانه و تعالی دا ملائکم تنکړي دي د عرشم تنکړي دي په خپل طاقت په خپل امر باندې لیکن داغه بسی په دغه طریقه باندې دا وای دون هغه ملائک دي او د حمله العرش دا هغه ملائکو چې هغه عرش بارون کړي دا غي د غوګنه واخله تر دیوږي پوري او چې د څه روان لګ تیز او چې کتر غوځيږي ډیر تیز راځي دا د الله نبی دا قید لګولې ده للطائر السريع في انحطاطه نو چې هغه وسه وکاله مزل وکړي دا هغه د واغنه تر دیوګي ته برابر شيږي د دې ته د دې اثر به څومره غټي وي دا لاسونه به څومره ولاندې پی چې الله ولا ورکړي دا به څومره غټي چې دا غي اندازه سره نشي لګول په دې وړو دماغو کې دا تصور موږ نشو کولای په طریقې سره او دغه ملائک چې هغه عرش ته وسر لګول دا غدا سوای چې سبحانك ما اعظمك الا تپاکي تسمر ډیر لوی او سبحانك ما عبدناك حق عبادتك الله مستا بندگی ونه کړل نو الله پاک ولې جواب ورکړي دا مې صحیح حدیث کې راغلی دی الله سبحانه وتعالى ته جواب ورکړي چې ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا هغه انسان چې په ما په دروغ قسمونه کوي دا زما دیواله نه پیژني د دې دروازه نه دا قسم چې ورکول شي بل استاد سم دا پیدا ویلې وا دا قسم هم د دې دروازه نه شهید ورکول شي لکه تا پر زما کروڑ روپۍ دي په تمن کر شو دي تا ما ته ویل چې والله قسم په الله چې ستا ما سیور په نشتا نو دا والله ما ته به دونه لوی ښکار کیږي چې کروڑ روپۍ هم راکړل او ما زادم دې بس راکړل دا والله دا لفظ به ما ته دونه عظیم کار کیږي چې ستا کورو لپاره ما تر ورسېدلې د دې د وجه نه شریعت متطهره په منکر له قسم ورکړي دا قسم له ولي ورکړي د دې په حکمت ځان پویا کا خو دې حکمت باندې اوس عام مسلمانان نه پويږي وجه دا چې زړه کې د الله لیواله نشتا قسم ورکي ابم لانجې کوي کله د پزړه کې د الله لیواله نه چې هغه ویلو چې والله با ستاسو هر څه ملاوي دا سه عظمت کز موږ پزره کې راغې به موږ د ایمان په فن باندې پوهیش عیسی علی السلام او د نور انبیاء د ټولو پیغمبرانو لکه د الله لیواله نو مشاهده به دې لپاره پرې کړل یو پیر سړي غلا کوله عیسی علی السلام ولید دا وته ویل چې لکه فلانا سرقته غلا دی وکړه ولې کې قال والله الذي لا اله الا هو ما سرقت قسم په الله چې داغه نه ما سیوا بل اله نشته ما غلا نه دا کړی نو عیسی علی السلام باندې دا کلمه دون عظیم اولګه دا او فرمایل چې آمنت بالله وکذبت بصری زد الله ذات منم او د خپل نظر تکذیب کوم ما به تنی لیدلې زبه خطا شوی ما تا چې د الله نوم واخسته زما مشاهده غلطه دې خبره باندې سم پوه نه شول چې خپل مشاهده ولې تکذیب کوي دا رب العالمین د عظمت د وجنه چې داغه نوم واخصه داغه باندې څنګه د پاسه وروخیږي چې هغه والله د الله نوم ولې موږ په پاسه چې نه دروغ وای نه کاغه دروغ موای کنه هر څه چې وای په د الله نوم واخصه هغه به تاسو به ښکار کیږي د دې د وجنه هغه انسان وای د الله په نس ډیر ناکار دی الذي يسأل بالله ولا يعطي به د الله په نوم د خلکو نه غواړي او کله دنه څوک د الله نوم ته یاد کینې دا په پروا نه لري دا ناکار انسان دی د الله په نس او دیو معنی دی حدیث کې دا د الذي يسأل بالله ولا يعطي به د الله نوم چې د تواخست راشن دا په نوم ضرور شی ور کوا کله سنو نو وعده کوا چې سبا لراشه بل ورځ راشه وسه شنشته به به دل درکو او مات مې کا خ الفاظو ته استعمال کا د الله د نوم د احترام د وجنا کزړه چرته دغه شانتي د الله سبحانه و تعالی د عظمت نړک شي به به تاسو د ایمان په خوان باندې پوه شئ په دې وخت کې و به ته د ګناونو نه بچاو او په نیکو باندې ورتګ دا به د انتهایی آسان شي د الله عظمت معلومیږي داغه د کائنات نه د دې د وجنه قران کریم کې الله پاک زجر او رټنه ورکوي هغه بندگانو لا چې د الله د دونه غاټ کائنات ګوري او فکر پکې نه کوي دې صد الله دی واده معلومي داغه جمال او کمال او حکمت معلومي فرمای وکای من آیه ډیر نهشتا فی السماوات والارض په دې اسمانونو کې دې په دې ځمکه کې دې یمرون علیها دا خلک ورتیریږي خو ته ګوري وهم عنها معرضون لیکن مخ ته اړي الله موږ له رټنه راکړي چې بندگان تاسو ولې نه ګوري فلم ينظر د خلک ولې نه ګوري الله د خپل اکوري چې جوړ کړی د کائنات چې جوړ کړی هغه موږ تراخي موږ انسانان شي کنه چې ورکوټه باندې کار وکړو یو ورګه خلکو ته د شوی چې ازما دا وګوره کنه کتاب څنګه کتاب ملي کړی دی وګوره ما پلانکی ځکه خبره کړه څنګه مزیدار خبره مې کړې ده وګوره دا کوټ دیوال مې جوړ کړی ته ته وګوره څونه مزیدار دی وګوره دا پلان کې شې مې جوړ کړ دي ارسو خپل ډیزاین خي کزرګر لرا شي کنه کوئی ګوره سمه خسته والي ما جوړ کړ څنګه خسته بنگړې ده خپل کمال او جمال خلکو ته ورخي دارنګ کچر د لوار لور شغه به توې څنګه دغه جوړه مچ بلچه مې جوړه کړ دي سو جوړول شي ګلکار لور شز ما په شان د دیوال سو نشي جوړول د خپل ځان صفاتونه کې سر دغه نه دونه شان علم سره ده هر انسان د سي الله د سي مونږ تراخي افلم ينظروا ازما کائنات ته وګورئ فوقهم د دې د پاسه کیف بنیناها ما د اسمان څنګه جوړ کړی دی وزیناها وما لها من فروج او دا ما خسته کړی دی پاره کې چاودونه پکې نشته دی بل انسان کې ځای جوړ کی یو کال په کال پس خخته دې ستراول ویږي سوري پکې وشي شنجي پکې وشي او په دې اسمانونو باندې په لکونو کلونه تیر شوی دی په لکونو کلونه دی وسنو سندانانو دا خبره لیکلې ده چې د سپوږمۍ باندې وای تقریبا 15 کروڑه کال تیر شوی دی څو کوی 4 کروڑه او 80 لک کال به تیر شوی دی د دې د عمر نه سي معلومه ده اندازې نه معلومه چې د سپوږمۍ باندې دونه وخت تیر شوی دی کې دې شي دا 15 کروڑه کال مخکې پیدا شوی وي اسمانونه به الله پاک وخت پیدا کړی یا داګه نه مخکې 15 کروڑه کال مخکې الله دا پیدا کړل اسی تخمینی اندازه ده دا او حال دا ده چې اوس پر په دې کې وخت راونه لوي دا نه پکې وځي و چاو دا نه پکې مات شي لیکن کله چې الله غواړي چې دا به ماتيږي نو به به تامر وکي نو اذا السماء انشقت بشي واذنت لربها وحقتا الله ته به وکي دي چې الله پاک ته څه زړه امر تابعدار مو حق دا وسه لایق ده چې الله خبره به مې دا بنوي چې لکه اسمان هډیر لوی شي دا د الله خبره څنګه ومنه نه د دې صلاحیت چې د الله خبره ومنه دا وړو کې شي د الله په نسبت باندې واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وازنت لربها وحقت دی وحقت پټي کې په مطلب پويږي اوس پرې بنې پوي شي وحقت معنا څه ده د دې زمکي او د اسمان سره دا لایق دی چې د خپل الله خبره ومني ولې ځکه دار کوټه مخلوق دی د الله په نسبت باندې وړو کې مخلوق لپاره کار دی چې د خپل عظیم خالق خبره ومني کنه دا اوس لایق ده د څه نه ده شر د دې د شان سره لایق نه ده خو زه د الله خبره شي منی نو د تواضع د وجه نه منی دا وجه نه ده بلکې دا د الله په نسبت وړوکی مخلوق دی وحقتا د قران ترجمه موږ تاسو کړي خو زموږ به ځان نه پوهه کړه په دې آیتونو باندې چې الله سبحانه و تعالی هر جمله چې استعمالي پای کې ناشنا پیدي نو دا اسمان الله فرمایي چې اوسه پوری یو زم په کې تاسو خرابونه لیدل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وي ګوره تاسو به الرحمن په پیدایش کې څه تفاوت وینئ نه چې الله کوم شي نه په کوم طرز پیدا کړی دا همدغه طرز باندې صحیح دی فرجع البصر هل ترى من فطور الله فرمای دا نظر تاسو اسمان ته واړوي څه چاو دې به چرته نه ثم رجع البصر کرتين او به دوباره وي نظر تاسو واړوي دو ځله او درې ځله بار بار ور واړوي دا نظر به تاسو به ته واپس شي خاص ان وهو حسیر ذلیل به او سلامانه به خپل مقصد ته ونه رسي چې ته د الله په مخلوق کې نقصان ثابته نشي ثابته ولا یو سړی کدا وای چر دا غر الله د څه پیدا کړی کده چې نه کنه چې دیوال په شکل پیدا کړی نه خبره دا خبر به د غلطه وي الله چې کوم طرز ورکړی دی دک صحیح دی دی غره له چې کوم ترتیب ورکړی دی اسمان له چې کوم ترتیب ورکړی دی دا وبې چې څنګه روانې کړې دي دا ونی چې څنګه راخې جوړې دا انسانانو چې کوم طرز د حیوانات چې څنګه پیدا کړې دي کې وګوره دا کته بدلې کنه نو خامخا نقصان به پکې راځي والله چې کوم طرز ورکړی دی الذي اتقن كل شيء هر شی مضبوط کړی دی او هر شی کې ست ترتیب ورکړی احسن كل شيء هر شی مضبوط او خسته په خپل انداز پیدا کړی دا سه الله دې اسمان ته اسی وګوره سمره لوی دې عظمت یې سمره دې خایس به سمره دې د زمکه نه الله رب عزت سمره لري کړه دې دې ته وګوره کدا شرطه نږدې ونه څونه نقصان به خلک به تنګېدلې او که چرته ډیر لري وي نو انسانان ته به ته پیدا نه را رسیدلې پستور نرس پګمې کې الله پاک دا طرز چولې چې هغه نه لري کړی نه نږدې کړی دی ولې کدا انمر یو نظر نږدې شي خلک بدل دلان دی وسوځي کدی جون جولای کې د انمر لګ یو نظر لاره قریب نو څنګه ګرمي شي الله سبحانه و تعالی لګ راکته کی نو دا هغه د وجه ګرمي پیدا کدا لګ نور راکته وین انسانان بټو وسوځیدل او ختمېدل و په خپل ځای کې د الله پاک پیدا کړی دی زمکه په خپل انداز باندې ودرولې ده زمکه کې د کشش صفته چولې ده چې انسانان ځان ته کتره کاږي شي نه کتره کاږي کني مونږ بالو تل ایست په هوا باندې بتللې الله دې کې د کشش صفته چواله نر کې د کشش صفته د نظم کزان ترا کوي نظم کزه په هوا باندې ولاړ ځان نر راکاږي ځان ته کچرته په نر کې د کشش صفت نه وي نو او د زمکه کې د کشش صفت نه وي نو به با د نر د زمکه ځان تر اخلي وي او په لک سات کې بدایي سره جنگېدل وي او د نر بم ټوټه ټوټه شوی او د زمکه بم ټوټه ټوټه کړی لیکن الله په دې کې صفت شوی دا کې هم د څه ودرې دي دي دواړه هغه په خپل مدار کې روان دي او د ازمکه په خپل زبان الله سبحانه وتعالى خورا کړی دا ستوري ودرولې دي سپوږمۍ او په دې کې قسمه قسم پیدا به الله چولې دي په دې سپوږمۍ او په دې ستورو کې الله سبحانه و تعالی د میوه د پخول پیدا چولې ده د صحتونو پیدا پکې چولې ده د رنگونو پیدا پکې چولې ده او دا دریاب چې خوځيږي کنه دا مد او جزر دا دریاب چې تاسو ګوري کله دی خلا شو کله دی خلا شو دریاب تاسو کې ډیرو مرګور لیدلې او په دې کوم طرف را روان نه دی خوځيږي ټول ورځ داسې خوځي کې لګي خاص کر دولس بجو کې هر دولس بجو کې هغه کې فرق پیدا کی دا د سپوږمۍ د وجنه دا سپوږمۍ په دریا په سر کې الله پاک کې مد او جزر پیدا کوي ولی کدا چرته نه دا سپوږمۍ دریا په ځای ولاړه د غوبشت خوسا شوی او بدبوینه به په دې ځمکه راغلي او ټول انسانان به مړوي دا دریا دونه غټ ول الله پیدا کاوه پاره کې بشمار حکمتونه در رب العالمین د دې زمکه نه بدبویان هغه راکاږي انسانان دا غي د بي د وجنه ژوند دي کله پاک داسې ونکي نو بیا به د انسانان مړشي مرګ به په دې ورشي او ګوره دا یو خبره واوره چې د زمکه چې دا وچه دا د دریاب په نسبت باندې لاندې د دریاب ګرچا پیر د دنیا تاب دی اوچت دی دریاب د سی اوچت دی ټول سنځانان دا وایي ټول علما او هيئت دا وایي د دې د وجنه ډېر د هریه ایران شوی دي چې هلکه دا څنګه چلې د وبو تبا دا چې د سیوینه راوړي دا دریاب دغه شان پروت دی او د ازمکه لاندې دی او دا وګ په ناراضي دا چی شي منع کړی دی نو ډیر دهریه هغه د دې د وجه نه کړی چې دا خبره پیژندري مسلمانان شوي دي چې د دې یو ذات شته دی برا یو طاقت دی یو پویا یو خبردار ذات دی چې هغه د کار کړی چې دا دریاب وبدي او په انسانانو راوړي دي کې نه راوړي الله پاک بنده کړی دی قران کې دا دي والبحر المسجور د مسجور معنا د الممنوع المكفوف عن الارض الله د زمکه نه بند کړی دی کني دا راوړې دوه والا دی الله وته چې ودرېګا د دې د وجه نه یو روایت کې راغلي دی مسند احمد کې دا روایت وای هر ورځ دریاب الله توای چې الله ماته اجازه راغستا به نه پروانه زو ورزم ما ته پرې دی الله الله تعالی چې نه صبر وکړه زدی ته بندگان ته صبر کوم زه صبر والایم بل روایت کې دا راغلي چې غرونه د الله نه اجازه غواړي چې الله مونږ ته اجازه راکړي مونږ په ستابه دي نه فرمان ور غورځيو اسمان د اجازه غواړي زمکه دا غواړي لیکن الله ته صبر کوي د الله شفقت مولید په خپل ځان باندې چې په موږ باندې سونه شفقت ده سونه رحم ده کنه چې د دریاب ته الله اجازه ورکړي موږ ټول استویس ختم بم کی هلاک بم کی که غره ته اجازه وکړه غره باندې راغی یا زمکه ته اجازه ورکا او چاو د ټول ولاندې راکای امن تم من فی من فی السما ايخسف بكم الارض فاذا هي تمور الله فرمای تاسو په امنه یا خلکو بیغم چې د زمکه ته وچی ختم راکای ام امن تم من فی السما ایا دا هغه الله نه تاسو نه ریږي چې هغه بره ده ايرسل علیکم حاسبا چې د کانو باران در باندې وکی فستعلمون کیف نذیر تاسو ته په پته ولګی چې د الله عذاب څنګه لیکن الله زم ډیر رحیم دی ډیر رحمان دی او ډیر شفقت والا دی او ډیر عظیم او جمال او کمال والا ذات دی د دې د وجنا زمنګ د غټو غټو نافرمانیانو د وجنا غمنګ ته صبر کوي کله چاته شل کالم صبر وکي 50 کاله سل کالم صبر بندگانو ته فرعون ته 300 کاله صبر کړو امریکای د دې وخت د 200 کال صبر قابو وکا لګ لګ عذابونه ولا ورکی خو لیکن صبر یو تکړه دونه صبرونه کوي به به الله پاک چې کله اراده وکړانی سی به او ناشنا رانی ولید الله ان الله لا یملی للظالم حتا اذا خذه لم یفلته الله لاول مهلت ورکې خو شراوی نه به سوګ نه پری دي صبر ډیر دی خو نیولیم به ډیر سخت دی د دې د وجه نه کړی چې ته ګناه کې د سیمه او جزاء الله مانه غافل ولا تحسبن الله غافلا ګمان مکو چې الله غنه تنه خبر نشي دا الله تعالی ست کوي یو ورځ ته چراوی نه ولي به دې ګور نه پری دی به بچی سره وي او دا توبې به وباسي نه به قبليږي به الله نیول به ډېر سخت دی مقصد دا خبره وا چې د الله سبحانه و تعالی عظمت دغه د کائنات نه معلومیږي په کائنات کې چې زمنګ د څه لاړو د غرونو په وایدو ته لاړو د اسمانونو او د زمکو او د ونو او د بوټو او د دریابونو نو دا به ډیره وګړه خبره ده لیکن تاسو ته ما اجمالا اشاره خاکه درکړله چې د دین در رب العالمین عظمت معلومي او کله چې د الله عظمت دې په ذکر کې راغی نو به هر نه کې آسان د هر ګنا نه بچ کېدل آسان لو فکر الناس فی عظمت الله ما عصوه د انسان کې خشوع د دین پیدا کیږي تواضع ته ضرورت دینه پیدا کی دي د وجه د مؤمنانو بندگانو صفت څه ده خاشعين لله الله ته خشوع والا خاشعين لله په مطلب پويږي الله تعجزي کول وای الله تعجزي کول چې دي هغه چې کله عظمت لري کې راشي به تا ته بزان کار کی زه سوچ ما د یو نطفه نه پیدا او دون لا یملک لنفسه ضرا ولا نفعا ما نه د ځان د پاره د پیدا نه د ضرر د چې مالک نیم دون کمزور ضعیف انسان ما او زه ګور ما د الله سره بغاوتونه کړی نه فرمانه او داغه نعمتونه په ما باندې سونه دي اوس کاغه را باندې بنک هغه ذات مال د توبې توفیق رانه کی هغه ذات را ته هدایت مې به بس کوم نه تاګه به تصرف پیدا شي د دې د وجه نبی رسول الله والسلام دی خبر دی حدیث کې اشاره هم کړی دا چې دا الله عظمت د کله زړه کې راشي کنه نو به کله کله سړی کې دا خوشو پیدا شي په اوچت زبان نه کې ناستل اوچت بستر باندې نه کې ناستل خسته جامې نه چول دا قسم ماده به سړي کې پیدا شي دې مطلب دا نه دی چې هغه حرام دی استعمال خاص حدیث کې تاسو ته اشاره درکم هغه حدیث ما ځان سره کړی دی او دا سما لیکلي د خپل چې وفيه اشارات په دې حدیث کې ډېر اشاره دي خو ذکر کړی نه دي ځکه باریک اشاره دي ډېر مرګ ته چې بیان کړی شي نه به پویم نشي او کې دې تکذیب وږي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترکا لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه یو خسته جامه باندې دا قادر دی او دای پری دی تواضع لله الله تخبل عاجزی کوي چې الله دې لوی دی داغه مخامخ داغه د لیواله مخامخ داغه د عظمت مخامخ مال سپ کاره چې ز لبس جمال اغندما من ترک ثوب لبس لبس ثوب جمال نو قیامت کې به الله سوي کی دعاه الله الله به قیامت کې روبلي حتا يخيره في اي حلل الايمان شاء د ایمان کپڑا به تور واغوند قیامت کې د ایمان جامه ولې زکه دا خوشو تاسو ته مخ کې ویاله چې خوشو رب العالمین ته داغه عظمت ته خوشو کول چې دی دا د مؤمنانو غړ صفت ده چې زړه د الله سبحانه و تعالی د عظمت نه ډک شي او پوره طریقې سره ډک شي دا د ایمان والو صفت ده او د دې انسان د زړک شوی دی د دې د وجنه خسته جامه در رب العالمین په مخامخ نه غوندي لیکن ګور حدیثو کې دا راغلي دي چې ان الله جمیل یحب الجمال خسته جامه چوي یو صحابي ته ویلو و تعالی الله دغه درکړي مال و هر قسم مال راکړي و فل یرا اثر نعمت الله علیک د الله نعمت په ځان باندې وینه کړه خلکو ته کار کړه الله نعمت کې جامه چوا د دې حدیثونو دوه مابین کې منافات نشته یو تواضع رب العالمین ته دا تواضع رب العالمین تعالی کده بعض نیکان علما او طریقه هغه دا چې لکه پسته بستر باندې او خسته بالښت تکیه لګوله دا به کله کله پرې خودله دیوال ته به څه تکیه ولګوله په شګو باندې نه څه خاور تواضع عند رب العالمین وا د دې خبرو دا مطلب نه دی چې تاسو په خلکو آرامه کوي چې بالښت ته مکه نه بستر بستر به نشته دا به ګور نه وي وای د خبرې نوعیت به یادوي نه د دې خبرې مطلب دا دی چې الله ته تواضع تواضعا لله عز وجل دا ماده چې انسان کې کله پیدا شي عظمت در رب العالمین نظر کله ډک شو نو به په دغه وخت کې د الله نه فرمانه نه به پرې خدای لسان شي مخکې تاسو ته ما ویل لو فکر الناس فی عظمت الله ما عصوه که انسانان چرته د الله رب العالمین په عظمت کې سوچنه شروع نو داغه نه فرمانی به بیان نه کوي نو د دې د وجه نظمونو او تاسو زړونه د الله سبحانه و تعالی د لیوال نه غټه کول پکار دي او دا الله کیږي چې قرآن کې سوچ کوي او د الله کائنات کې سوچ کوي الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو د زړونه پرشته باندې داغه د عظمت او د محبت نه ډکې او موږ په زړونو کې د خوشو خپل رب ته پیدا کړی شي او که زمونږ د صحابه په شان زړونه نه ټول به مونږ جړلې لیکن هغه شان زړونه زمونږ استاد سو نه دی الله سبحانه و تعالی دې دغه شانتی کی دا زما بیان په دې باندې ودرې دا یو هفته نیمه به چټي وي ان شاء الله تعالی وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین